چې رهبر نوي وطن ش چې خبر په خیر شر نوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند له لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د الله رب العزت د دښمنانو څو عبرتناکه واقعي ابو لهب د الله رب العزت هغه لوی دښمن دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره و چې د ده اصلي نوم عبدالعزا او د عبدالمطلب زوی الله رب العزت ابو لهب ته ډیر مال او دولت ورکړی و او د سیرت کتابونه لیکي چې ابو لهب ډیر خوش صورته انسان و او ابو لهب به ځکه ورته ویلي که د لهب معنا ده اور د اور سرې لمبې نو هغه هم سورچکی انسان و د رنګه سور و نو ځکه ده په دې نوم باندې مشهور شه هغه ته یې ابولهب ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو ترونو نه د ده طبیعت ډیر مختلف و د اسلام د شروع نه تر مرګه پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سخته دښمني وکړه او د ده دوه زامن و یو په نامه د عتبه او بل په نامه د عتیبه دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک دښمنان ول خو پیغمبر علیه السلام وسلام د خپل دوه لورګانې یوه رقیه او بله کلسوم دا دواړه د ابولهب زمنو ته په نکاح ورکړې وي په دې خاطر چې کیدای شي په دې سره د دوی اصلاح وشي او د اسلام مقدس دین باندې مشرف شي لکن هغو بدبختو او د اسلام دښمنانو تل لپاره به سهار او ماښام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګانو ته د طلاق اختارونه ورکول او بالآخره د ابولهب مشر زوی عتبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته طلاق ورکه او د پیغمبر علیه السلام وسلام په شان کې ګستاخي وکړه نعوذ بالله د رسول الله مخته لاړې او توکانې تو کړل هغه د رسول الله مخته ونه رسېدل پیغمبر علیه السلام وسلام ډیر خفه شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په شان کې بددعایي وکړه ښیرې وکړې چې یا الله یو سپی د خپلو سپیو نه په دې عتبه باندې مسلط کړه څو ورځې بعد شام ته په سفر باندې روان و خپلو ملګرو سره چې هلته یو زمری راښکاره شو دا پوه شه چې د رسول الله دعا زما په حق کې قبوله ده دا زما رای مانه پرېږدي ملګرو چې څومره دې ته اطمینان ورکوه خو دا په اطمینان کې نه راته ملګري ترې چاپېره شول او دا یې منځ کې ویده که خو هغه زمری راغی هلته د عتبه ټوټه ټوټه که رسول الله صلی الله علیه وسلم بددعایي او ښېرې د هغه په حق کې قبولې کړې وې الله تاسو وګورئ چې الله رب العزت د دین د دښمنانو نه د حیواناتو په ذریعه باندې هم انتقام اخلي که موږ الله ته تابع شو د الله اوامر او د الله احکام ومنو د الله اوامرو ته غاړه کیدو دا ټول حیوانات به زموږ په خدمت کې په عتبه غوندې که څوک د دین نه وګرځي د الله او د الله د رسول دښمني او دښمني غوره کړي خو الله رب العزت بیا د خپل په حیواناتو باندې د هغه نه انتقام اخلي او هغه ټوټه ټوټه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت و چې په هر ځای کې به د الله د وحدانیت دعوت خلکو ته ورکول او خلک به د بتپرستي او د شرک نه منع کول یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذوالمجاز غونډۍ ته لاړه او هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته دا اعلان وکړه چې قولو لا اله الا الله تفلحو تاسو دا کلمه ووایه چې نشته دی معبود مګر پرته د الله نه تاسو به رستګار او کامیاب یئ په ابولهب بدبخت رسول الله پسې را روان و او په خپل لاس کې کاڼي او تیږې نیولې وې او رسول الله ورباندې به د کاڼو ګزارونه کول او دا به یې ورته ویلې چې هلاکت دی تا لپاره آیا دې خبرې لپاره تا موږ جمع کړي یو او ابولهب به خلکو ته ویلې چې تاسو د دې خبره مه منئ دا دروغجن دی علامه آلوسی په خپل تفسیر روح المانی کې لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دومره په کاڼو او په تیږو وویشت چې د پیغمبر علیه السلام وسلام د ټول بدن نه وینې روانې وي الله رب العزت د ابولهب د تباهی لپاره او د سرزنش لپاره په قرآن کې صورت نازل کړ چې په کومو لاسونو تا محمد صلی الله علیه وسلم ویشتلی دی نو دا لاسونه دې الله درته هلاک کړي دا لاسونه دې هلاک شي نو انجام دا شو چې کله د جنګ بدر اعلان وشه وروسته د هجرت نه چې رسول الله مدینې ته لاړه نو ابولهب په خپله مکه کې پاتې شه او په خپل ځای عاص بن هشام ولیږه چې کله خلک د جنګ بدر نه بیرته راغلل او هلته ډیر تلفات هم ورکړل او یادنې سرداران هلته مردار شول الله رب العزت په ابولهب باندې د تعون مرض راوست د ده په بدن باندې یوه دانه وختله او دا داسې مرض و چې ساری و چې څوک به ورنږدې کېدل یا هغه ته به لاس وروړه دا مرض به هغه ته هم ورته خو د ده دوه زامنو چې عتبه او عتیبه و دا د کور نه لرې او په بېله کوټه کې پرېښوده خپلوان یې د دې پوښتنې نه ته نه راتلل ویرېدل چې د ابولهب مرض په موږ باندې ونه لګیږي او په داسې ذلیل حالت کې دا مردار شه مړ شه او پوره درې ورځې د دې دوستان او اقارب د دې مړي ته نږدې کېدل بیا یو حبشي غلام ته څه پیسې ورکړې او په کرایه یوې کندې طرف ته راوښکه او هلته په دې باندې خاورې واړولې قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو د الله او د الله د رسول دښمني او د دین او د اهل الله دښمني څوک چې دوی سره دښمني کوي د هغو انجام به همداسې وي لکه کومه انجام چې د ابولهب و ابولهب سره سرداری هم وه هغه سره مال دولت هم و جسمانی طاقت او خوبصورتي ورسره هم وه ښایسته هم و هغه سره د هیڅ شي کمی نه وه او چې د الله اطاعت هغه سره نه و هغه سره د رسول الله مخالفت و نو انجام یې دا شو چې د هغه مړي ته کفن هم نصیب نه شو بلکې بغیر د کفن نه په یوې کندې کې د حیوان غوندې غذار شه او په آخرت کې هم د الله رب العزت په درناک عذاب کې دا ګرفتار دی تبت یدا ابي لهب وتب نو دا د دین او د انسانیت دښمنان دي چې الله رب العزت یې په خپل عذاب کې داسې ګرفتاروي هم دنیا ورته ذلیله کړي او هم آخرت ورته ذلیل کړي د عربو د کفارو بل سردار و چې په خپل کفر کې ډیر سخت و خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت لپاره څو صحابه کرام هغه ته ولیږل چې هغه ته د دین اسلام دعوت ورکړئ چې هغه د الله په وحدانیت باندې اقرار وکړي شرک او بدبختی دین سره او اسلام سره پریږدي خپل دښمني پریږدي کله صحابه کرام ورغلل نو هغه د الله رب العزت په شان کې ډیره سخته ګستاخي وکړه او دا ورته ویلي چې الله کم ځای کې دی او الله څنګه دی دا د سپینو زرو نه جوړ دی د سرو زرو نه جوړ دی او که د اوسپنې نه جوړ دی صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کله دا سپک الفاظ د دې بدبخته د ژبې نه واورېدل نو په ژړا شول او محمد رسول الله مجلس ته راغلل رسول الله ته یې قصه وکړه چې د ده په شان ګستاخ او کافر انسان تر نن ورځې پورې موږ چیرته نه دی لیدلی رسول الله دا صحابه بیا ولیږل دویم ځل کې بیا هم د الله په شان کې سپک الفاظ استعمال کړل بیا صحابه کرام رسول الله ته راغلل دریم ځل رسول الله بیا ورولېږل په دریم ځل بیا هم دې بدبخته د الفاظ استعمال کړل بالاخره د صحابه و کرام سره جنگ ته تیار شول خو صحابه و کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد موافق صبر او تحمل کوه چې ناڅاپه په آسمان کې برېښنا شوه خو د آسمان نه یو کاڼی او یوه تیږه راګذاره شوه د تندر په شکل او د ده کافر په سر باندې ولګېده او په ټول بدن اور ولګېد او د ایرو یوه ډیرۍ د دې بدبخته انسان نه جوړه شوه صحابه و کرامو دا حالت ولیده محمد رسول الله صلی الله وسلم مجلس ته راغلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دوی ولیدل رسول الله ورته چې د الله دښمن پسې چې تاسو دعوت لره تللي وئ نو د الله رب العزت تندر هغه تباه او برباد که صحابه و کرام ویل چې د الله رسوله ته خو عالم الغیب نه یې تا ته څنګه معلومات شه رسول الله ورته چې ما ته د وحی په ذریعه معلومه شوه چې الله رب العزت د خپله دښمن تباه که هر هغه څوک چې د الله دین سره دښمني کوي او په ظلم او بدبختی کې ژوند کوي اهل الله سره دښمني کوي الله به همداسې تباه کوي لکه څنګه چې دا ظالمان الله تباه کړل نن هم د امیه بن خلف او د ابولهب غوندې کفار موجود دي او تل لپاره اسلام او مسلمانانو باندې ملنډې وهي او د اسلام په شان کې سپکاوی کوي او د دیو بدبختو پلیت لاسونه د مسلمانانو په وینو سره دي د دیو انجام به همدغسې لکه څنګه چې الله هغوی په خپل قهر و غضب کې ګرفتاره کړل قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ حجاج بن یوسف نوم به تاسو اوریدلی وي او د هغه انجام نه به اوس هم خبر شئ حجاج بن یوسف هغه انسان و چې عبدالملک د مکې او مدینې او طایف قاضي مقرر کړی و او څه وخت وروسته یې بیا هغه عراق ته لیږلی او په کوفه کې هغه هلته استوګنه اختیاره کړه او په کوفه کې اوسېده د حجاج بن یوسف په زمانه کې اسلام دومره ترقي وکړه چې اسلامي فتوحات عین تر سند او هند پورې ورسېدل تر دې چې مجاهدین چین ته هم ورسېدل او حجاج بن یوسف هغه انسان و چې هغه قرآن ته اعراب ورکړل زوار او زیر او پیښ دا حجاج بن یوسف په قرآن باندې ایښي دي الله تعالی دې ته ډیر فصاحت او بلاغت ورکړی و او ډیر شجاع او زړور او حافظ د قرآن و او د جهاد د فتوحاتو ډیر حریص خو دا ټول ښه صفتونه چې په ده کې موجود و نو یو بد عمل چې ظلم دی هغه په دې کې هم موجود و سره د دې ښه صفتونو دا ظالم و خو زه به د دې هغه ټول صفتونه پټ کړل په آخر کې د الله رب العزت په قهر و غضب کې ګرفتار شم یو طرف ته به موسی بن نصیر او همدارنګه محمد بن قاسم د کفارو سره جنګ کوه او بل طرف ته به حجاج بن یوسف د عالمانو او د نیکانو خلکو خلاف خپله وسله استعمالوله او دوی به شهیدانول علامه ابن کثیر په خپل کتاب کې لیکي بدایه و نهایت چې حجاج بن یوسف په خپل ژوند کې یو لکو شل زره مسلمانان وژلي ول یو لکو شل زره مسلمانان یې په شهادت رسولي ول او داسې بندیخانې دې جوړې کړې وې چې په یو بندیخانه کې به اتیا زره کسان پراته ول او نهایت ظلمونه به دې بدبخته په هغو باندې کول او آخري ظلم د دې بدبخته نه دا وشه چې یو عظیمشان تابعي او لوی عابد حضرت سعید بن جبیر دې په شهادت ورسوه په مکه مکرمه کې دا په شهادت ورسوه نو په کومه ورځ چې دې سعید بن جبیر په شهادت ورسوه هغې ورځې نه بعد دا نفسیاني مریض شو په زړه کې ډار پیدا شو هغه شجاعت او بهادري چې دې درلودله هغه ټوله دې نه ختمه شوه او کله به چې ویده شو نو سعید بن جبیر ورته په خوب کې راغی او ورته به ویلې چې د الله دښمنه تا زه په څه ګناه باندې ووژلم په څه ګناه دې زه قتل کړم نو چې کله به اوده شه سعید بن جبیر به دې ته په خوب کې راته آخر دا چې هغه د ویرې نه نور ویده کېدلی نه شه خوب ورک شه ترې د هغه سکون ختم شه او په هغه باندې زمحریر مرض ولګېده چې د هغه بدن او د هغه جسم د واورې په شان به یخ و د حجاج بن یوسف دوستانو او د هغه خپلوانو به هغه ته اور بل او دا به اور ته نږدې کینولو بدن به سوځېده خو دې به د ګرمي احساس نه کوه د دې بدن به نه ګرمېده ډېر حکیمان او طبیبان د دنیا ورته راټول کړل خو چا سره د دې علاج نه و کله چې د حکیمانو نا ناامیده شه نو حسن بصري ته احوال ولیږه چې ته دلته راشه حسن بصري راغی نو حجاج بن یوسف ورته ویل چې ته ماته دعا وکړه چې الله معافي کړي ماته شفا راکړي حسن بصري چې کله د دې حالات ولید نو په ژړا شه او ورته یې قد نفیتک ان تتطعر للصالحین حسن بصري ورته ویلي چې ما خو تا ته ویلي و چې ته په نیکانو باندې ظلم مه کوه هغو سره ډیر چیړ او چاړ مه کوه علما لیکي په ځانګړې توګه علامه ابن کثیر څلوېښت ورځې ژوندی و او بیا په افسوسناک مرګ باندې دا مړ شه نو څوک چې د الله دوستان قتلوي د الله د دوستانو سره او د دین سره دښمني کوي او ظلم کوي که څومره نیکي هم کړي الله رب العزت به په خپل قهر و غضب بیا ګرفتاره کړي د قارون انجام به تاسو هم اوریدلی وي دا بل دښمن دی د الله قارون د حضرت موسی علیه السلام د تره زوی و او دا هم ډیر نهایته خوبصورته او خوشصورته انسان و بني اسرائیل د قارون د حسن و جمال نه دومره متاثر شوي ول چې ده ته به منور ویلو او بل صفت پکې دا و چې په بني اسرائیلو کې دا د تورات عالم و نو خلکو به د قارون ډیر زیات احترام کولو او په بني اسرائیلو کې د دې نه لوی مالدار بل څوک نه و چې الله رب العزت په خپل کلام کې د دې ذکر هم کړی دی چې یوې لویې ټولۍ او ډلې به د دې د خزانو کلیانې نشوې وړی خو د ډیر د مالداري د وجې نه د دې حالات بدل شي او د سامري په شان منافق شه او د الله رب العزت په قهر و غضب کې ګرفتاره شه د موسی علیه السلام دښمني یې شروع کړه کله چې په حضرت موسی علیه السلام وسلام د زکات حکم نازل شي نو موسی علیه السلام وسلام قارون ته ویلې چې د خپل د مال زکات ادا که قارون ورته ویلې خو کله چې د خپل مال زکات حساب که خپل مال حساب که او د هغه زکات یې راویست هغه ډیر زیات مال و چې کله دا د زکات مال وکوته په دې باندې بوج راغی چې زه دا څنګه د خپل مال نه وباسم او حضرت موسی علیه صلات وسلام ته یې ورکړم نو په ده باندې بخل او حرص غالب شه او د زکات د ورکولو نه انکار وکړه او زه نه ورکوم او په بني اسرائیلو کې دا تحریک شروع کړه چې موسی تاسو نه په چل او په فریب باندې د زکات په بهانه باندې ستاسو مالونه اخلي او غواړي چې تاسې غریبان کړي موسی علیه السلام وسلام ته چې کله دا خبره ورسېده نو موسی علیه السلام ډېر غمجن شو خو څه ونې او دې بدبخته په دې باندې بسنه ونه کړه چې زکات یې ورنکړه موسی علیه السلام وسلام باندې تهمت ولګوه او یوې ښځې ته ډېرې پیسې ورکړې چې کله موسی علیه السلام وسلام تقریر او وعظ کوه ته په هغه باندې د زنا تهمت ولګوه نو موسی علیه السلام وسلام وعظ و نصیحت کو چې قارون راپورته شه او ورته یې چې ته هغه موسی یې چې ته مرتکب د زنا نعوذ بالله د فلانکۍ ښځې سره ګرځېدلی نو موسی علیه السلام وسلام ویلي چې هغه ښځه راوله چې کله هغه ښځه راغله موسی علیه السلام ته مخامخ شوه نو موسی علیه السلام وسلام ورته ویلې ستا دې د الله په نامه باندې قسم وي چې ته به رښتیا وایې واقعه څه ده نو هغې ښځې ویلې چې قارون ما ته ډیر مال او دولت راکړی چې ته په حضرت موسی علیه السلام وسلام باندې تهمت ولګوه نو حضرت موسی علیه السلام په سجده شوه او ویلې چې الله په قارون باندې خپل قهر او غضب نازل کړه او بیا د سجدې نه پورته شه او اعلان یې وکړه چې څوک د قارون ملګري نو د قارون سره دې پاتې شي او کوم چې زما ملګري دي نو هغه دې زما طرف ته راشي دوه خبیثان د قارون سره پاتې شول نور ټول حضرت موسی علیه السلام وسلام طرف ته راغلل او د تاریخ کتابونه لیکي مفسرین هم لیکي چې د الله په حکم باندې حضرت موسی علیه السلام ځمکې ته حکم یې وکړ چې قارون ځان طرف ته کش کړه او ډوب یې کړه نو ځمکې قارون تر زرګنو پورې ډوب کړ موسی ځمکې ته ویل چې نورې هم ډوب که او غرق یې که خسف یې که ځمکې تر ملا پورې غرق که نو قارون ډیر فریاد شروع که او هغه خپلولي چې حضرت موسی علیه السلام وسلام ته سره درلودله هغه یې واسطه پیش کړه لکن موسی علیه السلام وسلام د قارون خبرې ته هیڅ توجه نه کړه تر دې چې الله رب العزت مکمل قارون په ځمکه کې خسف او غرق که چېرته نن ورځې پورې هغه هم په ځمکه کې روان دی هغه دوه ملګري چې د قارون پاتې شول نو هغوی خلکو ته ویل که تاسو ته معلومات شته چې موسی علیه السلام قارون ته ولې بددعایي وکړه او په ځمکه کې ولې ډوب شه دا د دې لپاره چې حضرت موسی علیه السلام د قارون ټول مال خپل کړي چې کله حضرت موسی علیه السلام وسلام دا خبره واورېدله نو بیا یې الله ته سوال وکړه چې یا الله د قارون مال او دولت او د ده کور هم په ځمکه باندې نه نباسه نو الله رب العزت د قارون کور او د هغه سرمایه او کم جایداد چې درلودل هغه ټول الله په ځمکه باندې ننایستل او د هغه ټولې خزانې په ځمکه کې ډوبې شوې قدرمنو اوریدونکو دا واقعه موږ ته دا سبق راکوي چې الله رب العزت چاته مال ورکړی وي الله په هغه باندې امتحان کوي هغه خپل ازمیښت کې راولي چې آیا دا په کبر و غرور او ظلم سره ژوند تیروي او که عاجزي کوي د الله حق په خپل مال کې ادا کوي او د الله په لاره کې لګوي نو هغه چا چې د الله سره د الله رسول سره د دین سره علماو سره د دښمني سب ته راوتلي دي الله هم هغوی داسې تباه کړي لکه څنګه چې ابولهب حجاج بن یوسف او قارون هلاک کړي دي نن ورځ هم د اسلام او د انسانیت دښمنان ډیر دي او تل لپاره د دین او د اسلام په شان کې ګستاخي کوي سپکې خبرې کوي الله رب العزت به دوی هم داسې تباه کړي لکه څنګه چې مخکې د خپل سابقه او تیر شوي دښمنان تباه کړي په دې هیله قدرمنو اوریدونکو